ومن خفت موازینه او هغه څوک چې سپک شي موازینه نیک اعمال دغه فولای کله جن خسرو ان پسوم نو دا هغه کسان دي چې تاوانی کړي خپل ځان نه پی جهنم په جهنم کې وي خالدون همیشه همیشه ځان په تاوان کې چولې تاوان تاسو ته مخکې ما ویرله چې نیک اعمال درنیدل او داغیس پکېدل دا په سبا نی په عقیده توحید او په اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم مننی نو رچا نیک عمل چې درانه شول نو معنی دا شول چې هغه په دنیا کې توحید د الله تعالی منلی او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم یې کړې وه او فولایک الذین خسروا انفسهم ځان ځانونه تاوان کې اچولیو نو اعمال نیک اعمال سپک شوله ځکه پای کې عقیده توحید نه وه او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم نه وه نو دا کسان تاوانیان شول په جهنم کې به همیشه تلفه وجوههم النار سوځی به مخونه د هغې اور اور د جهنم به مخونه سوځی وهم فیها وهم فیها کالحون او دی و پاغي کې ډېر بد شکلی ډېر بد شکلی وي پاغي کې کالحون ډېر بد شکلی وي د دې بد شکل کېدلو او د مخونو د سوځولو تفصیل په حدیث ته ترمذی کې راغلی دی د الله تبارک تعالی پیغمبر وایي چې کله د جهنم د لمبې د دیو دا اور د د جهنم د لمبې د جهنم دا اور د دیو د مخونه وسوځي نو دا بره شونډه به د سر مینځ ته ورسیږي یوه لمبه چې پې راشي نو دا بره شونډه چې دی د دې ځای نه واخله تر د سر د میند پورې دا پوستکی به یې پورته واړی یوه لمبه د جهنم او دا لاندې چې ده دا لاندې شونډه دا به تر د نامه پورې ښکته راورسېږي دا دا شونډه به ښکته راځوړند شي تر نامه پورې او په حدیث کې راغلی دی غاښونه به بالکل ښکاره شي غاښونه به ښکاره شي دا بد شکل انسان اوس تاسو خپل دی او سوچ فکر وکړئ چې د انسان دا بره جامه د دین دا پوستکی او د هر څه لاړ شي او سر ته ورسیږي د سر مینځ ته ورسیږي او دا لاندې جامه د ښکته راځوړند شي تر دغه ته ورسیږي نامه ته ورسیږي دا انسان به څومره بد شکل ښکاري وهم فیها کالحون اعاذنا الله منه الله تعالی ته ټول مؤمنان مسلمانان بچو ساتي تل په هو سوزوي با وجوههم النار مخونه دی اور وهم فیها کالحون او دی په پای کې ډېر بد شکل وي الم تکون آیات تتلا علیکم وصلی الله تعالی ذکر کیا د د دې عذاب د پاره الله تعالی اسباب ذکر کیا اسباب د دې عذاب سری دا خلک ولې جهنم ته لاړل دیو څه کار کړی مسلمانان دې سوچو کې چې دا کارونه پای کې شته که نشته الم تکون آیات تتلا علیکم آیا ولی نو آیاتونه زما چې لوستل کېدل په تاسو باندې تاسو ته د الله تعالی کتاب درس کېده کنه فکنتم بها تکذبون نو تاسو هغه دروژن غنه تاسو هغه دروژن غنه د الله تعالی کتاب هم دروژن غنه د الله تعالی د دین دعوت کوونکې هم دروژن غنه قالو نو دی وای ربنا ای رب زمونږه غلبت علینا شقتنا غالب شوی په موږ باندې بدبختی زمونږه غلبت علینا شقتنا د دین مراد سره دی بدبختی نه مسلمانان دی په دې ټکی باندې ځان پوی کی شقتنا نه مراد د دنیا خواهشات د دنیا مزه وی دکانداری زمیدارا مالونه اولاد مزدوریانی و غیره ربنا علینا ربنا غلبت علینا شقتنا الله تعالی زمونږ بدبختی په موږ باندې غلبه شوی و زمونږ بدبختی روانې غلیبه شوی الله ستا کتاب ته مخکې ګوره د قرآن خبر روانه ده الم تکن آیات تطلع علیکم تاسو ته الله تعالی کتاب بیانېده کنه نو دی به وای چې په موږ باندې زمونږه بدبختی غلیبه شوی او بدبختی مې ورته ویره لسده د دنیا خواهشات د دنیا مزي او دغه سي د د دنیا ساز و سامان اولاد دی کور دی بال بچ دی مزدوریانی دی دکان دی گاڑی دی الله تعالی په موږ باندې د هغې خواهشات د هغې مزې د هغې مینه محبت غالبه شوې وه نو د دې وجې نه موږ د الله تعالی کتاب ته وزګار نه و کنا قوما ضالین او موږ و قوم ګمراهان په خپل او بیا په ځان باندې اقرار وکړي ربنا اخرجنا منها ای رب زمونږه مونږه وباسې د دینه په ان عدنا که مونږ بیا را واپس شو ستر واپس شو مخکې شقتنا ذکر شو کنه فان عدنا که مونږ را واپس شو ال المخالفت ستا د کتاب مخالفت ته یا دنیا داری ته د دنیا مزو ته د دنیا خواهشات ته فان ظالمون نو یقینا مونږ به ظالمان یو خو الله تعالی اوس مونږ دې عذاب نه بچکا الله تعالی مونږ ته اوس وباسه الله ستا خلاف به بیان کوه دا خبره وکړي نو خو آخرت دی نو بیا خو دنیا ته نشي راتللی قال الله تعالی به توی قال اخسو فیها الله تعالی به توی کوری شی اسپو ولا تکلمون زما سره خبرې مه کوئ الله به ورته سپي ووایي چې اسپو کوری شئ خسعون اخسعو فیها خس افعربی کی ویل کیږي د سپو د شړلو لپاره چې کوم لفظ استعمالیږي نو هغې ته وایي عام به پښتو کې هغې ته څه وایي وایي سپی کورې که کولی شئ سپو په دې کې اشاره شوله د دیو حال به پشان د سپو باندې په جهنم کې چا چې د الله تعالی کتاب مخالفت کړی دی نو د هغې حال به پشان د سپو باندې نو الله تعالی به ورته وایي چې ای سپو کولی شئ اوس زما له خوانه لرې شئ دا خبرې اوس مه کوئ دویم قول له مفسرینو دا دی قال اخسئ فیها ولا تکلمون الله تعالی به توی چې ایس پو کوری شي دې کې اشاره ده داغي د دنیا حالت ته اشاره ده د دنیا د حالت ته اشاره څه مطلب ده کله چې با حق پرست الله تعالی د دین دعوت کو د الله تعالی کتاب به بیانو نو تاسو په حق پرستو بسې وداړې راویستلې او په هغې بسې به مغفل د الله تعالی د کتاب نم خلق منه کاو حاصل الحاصل موحدینو او د الله تعالی د دین په دعوت کوونکو پسې تاسو مسخري کولی او تاسو پسې پیشاړی کولی او خلیم پسې داسې واځي کړی ویل کې سپیجی بچا پسې غاپی نو الله تعالی وو ته چې تاسو په دنیا کې رضان نسپی جوړ کړی په حق پرستو پسې نو اخسا او پیها وسکوري شیا دا میډیا ولا چې څومره دي د کافرانو چې څومره میډیاګانې دي هغه په مجاهدینو پسې په مسلمانانو پسې لګیای کنه په مسلمانانو پسې هغه لګیای نو الله تبارک تعالی به ته وی تا ځان نه په دنیا کې سپی جوړ کړو په حق پرس پسې نخته وی چې دا بیان ما وری او ډېر عجیب عجیب خبرې بعضې خلک کوم مونږ ته خلک وایي که نه ډېر عجیب عجیب خبرې کوي الحمدلله معاشره ډېر لوی اصلاح طرف ته روانه ده او مونږ خپل اوریدونکو ته هم دا خوشخبري مبارکي وایو چې الحمدلله د الله تعالی کتاب دومره تاثیر شوی دی چې د هغې حد نشته یوازې نږدې علاقو کې نه د پاکستان او د افغانستان خبره نه ده په بارو ملکونو کې الحمدلله زمونږ ډېر اورېدونکي دي خو بعضې خلک بیا هم داسې شته دی چې یو کال نه دوه کال نه څلورم کال دی زمونږ د نشریت او بیا زمونږ په پا پاکستان کې د د جنګ او د جهاد تیرې دا یولسم دولسم کال دی خو لیکن اوس هم خلک ډیر خلک په دې باندې پوه نه شوی دا د چا گیم دی کله یو سوی د تحریکیان داسې دی او داسې دی ډیر عجیب عجیب خبرې کوي نو دا حق پرست چې ماف نکړل او خلری پس کولاو کړل بشان د سپی باندې الله تعالی ورته کورې شوی په جهنم کې ورته الله تعالی کورې شوی وي قالن الله تعالی بو تو اخسو پیه کورې شوی په جهنم کې ولا تو کلمون ما سره خبرې مکوي انه کان من وس دای تفصیل لخه انه الله بو تو ولې وچ کورې شي تاسو رضان نسپی جوړ کړیو انه کان فريق من عبادی یقینا یوډل زما د بندګانو نه موحدین د الله تعالی د دین دعوت کوونکي ته مراد دي الم تکون آیات تتل علیکم چې تاسو ته د الله تعالی کتابونه بیانول د الله کتاب برته بیانو نو انه کان فريق من عبادي وا یو ډله زما من عبادي زما د بندګانو نه او مفسرین ډیر مفسرین لیکلی دي وای هم المهاجرین اذن مراد مهاجرین ته مرادو نبی علیہ السلام چې کوم هجرت کړو او صحابه کرام سره تلیو یقولون ویل باغی ربنا اره وزمونږه امننا مونږ ایمان نه وړل فغفر لنا بخنو کې مونږ ته ورحمنا رحم کې پونږ باندې وانت خیر الرحیمین او تی غوړه د رحم کوونکو نه نو کله بچی مهاجرینو مجاهدینو او دغه سی مؤمنانو مسلمانانو او دا به ویمه مونږ مهاجرینو کړه مونږ بار بار وایو چې مونږ مظلومان یو زمونږ سره ظلم شوی دی او مونږه مهاجرین یو بیا مجاهدین یو الحمدلله یا جهاد کم کړه یا زیات کړه خو په هغه سب کې خو یو کنه مجاهدین یو او که دا څوک نه مانی د تحریک طالبان پاکستان نور دی ته پوسټ پاکستان د مرتدین نه وکړي چې څنګه چل شوی دی که څنګه نه دی شوی د هر چا په کې ځان له برخه ده نو هغه به چې الله تعالی مونږ د جهاد د لري لپاره کو د هجرت هم لري لپاره کړل چې مونږ ته زموږ ګناهونه معاف کړي نو پد تخذتموهم پس وګرځول تاسو هغه در پس ونی ول تاسو هغه در سخرین سپک سپور سخرین د ټوکو لپاره تاسو په غیب سم مسخره او ټوکی کولی حتی انسوکم ذکری تر دې پورې چې غافل کړی تاسو د ذکر زمانہ بس تاسو د دې سمانه ده امام قرطبی رحمت الله علیه وی اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری یعنی تاسو ټول ورځ چې مسخري پیشاړې کولې په مهاجرینو پسې په مهاجرینو پسې لګیا وي او خوله دې کولاو کړې وه تحریکیان داسې او تحریکیان داسې نو د هغې په وجه باندې تاسو د الله تعالی د کتاب نه غافل شولئ حتی انسوکم ذکري تاسو غافل شولای عن ذکری زمار توحید نه عن ذکری ده د یاداشت معنی چې قرآن کریم دی وکنتم منهم تضحکون او تاسو په دغه مهاجرینو پسې خنداګانې کولې په هغې پسې هم خندا کوله او علم تکن تتلا علیکم په تاسو ته چې چا د الله تعالی کتاب بیانوو نو تاسو په هغې پسې خندا کوله چې دته وګوره مړه دا اوس په دې ځای کې دا خبره کوي بس ټول ور دې ته لګیا دی حتی انسوکم ذکر ایمانه مې ته وکړله یعنی اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذکری په هغې لکه دومره وخت تشتره د پیشاړو د مسخرو وخت تشتره چې په مجاهدینو پسې مهاجرینو پسې او د الله تعالی کتاب په دعوت کوونکو پسې لګیا د دې وخت تشتره چې پغې پسې خبرې وکړي خو لیکنه دغه خبرې دومره سیاضیات شولې چې د الله تعالی کتاب دنه پاتې شو نو وستا قال اخسو فيها ولا تكلمون الله تعالی وتوی چې تاسو مثال لسپو په هغه پسې نختی وای نو سکورې شي انی جزیتهم اليوم یقینا ما بدل ورکړل هغه ته نن ورځ اليوم دغه نه مراد ورځ د قیامت ته مراد ده او انی جزیتهم اليوم مفعول به دیر پر حذف دوی مفعول دیر پر حذف دی انی جزیتهم اليوم النعیم المقیمه الجنه والنعیم المقیمه ما نن ورځ هغې ته جنت ورکړی دی او د همیشه همیشه نعمتونه مې ورته ورکړي دي ولې بما صبرو ستاسو په دې ټولو خبرو باندې هغې صبر کاوه تاسو ورته تکلیفونه ورکول هغې صبر کاوه هغې د الله تعالی کتاب بیانو تا پسې پیشاړې مسخرې کولې خو لیکن هغه بیا هم د الله تعالی کتاب بیانو انهم هم الفائزون یقینا خاص هغې کامیاب دي الله به کافر ته او مشرک ته او بېدینه ته به چې په مهاجرینو پسې خبرې کولې چې هغې کامیاب دي هغې صبر کړی او جنت ته مې داخل کړله او ته به د جهنم کې کورې شه سپیه قال الله تعالی به وایي دغه جهنمیانو ته کم لبستم د دینو مراد جهنمیان هم خو پیژندل کنه په دې کې مراد هغه دي چې د الله تعالی د کتاب خلاف کړی قارن او بوته الله تعالی کم لویستم فی الارض عدد سنین سمره حسار شوی تاسو په مکه کې په دنیا کې عدد سنین پشمیر د کلونو باندې فی الارض مراد د دین مراد په دنیا یعنی ژوند هم څومره تیر کړی او د فل ارض مراد چې په قبورکم په قبر کې څومره ایثار شوی وای ساسو په دنیا کې څومره ټیم شوی عدد سنین پښمیر د کلونو باندې نو قالو دی وای لبسنا یومن او باز یوم حصار شوی مونږ یو ورځ یا بعضی صد ورځې پس علی العادین نو پس ته پوسو کړه شمار کوونکو نه چې چا شمار کړی دی الله تعالی ته به وای دغه بيدینه خلک چې دغې نه ته پوسو که یوه ورځ او یا بعضې حصه د ورځې مخکې مې نو ته ویلي چې دا به ولې وای دا به د ډېر وارخطایۍ نه ووایه د د د قیامت د ډېرې سختۍ د وجې نه دا خبره وکړي چې موږ په دنیا کې یوه ورځ ایسار شوي یا ټوله ورځ هم نه بلکې بعضې حصه د ورځ وه پس علي العادین نو د پوسو که دغه شمار کوونکو نه حسابدان خلک چې دي د هغې نه ته پوسو که دغه لیکلي دي مبصرین لیکلي پس علي العادین مراد د دې نه د دین مراد دغه دی دا ام ملائک د الله تعالی تی مراد دی کرامن کاتبین تی مراد دی دا غینه ته پوسو کا یعنی مونږ ته دې پته نشته چې مونږ څومره ژوندۍ تیر کړې ده بلکې کرامن کاتبین ته ور دې پته ای پسال العادین نور اقوال به کې مشتره او تاسو ته ما ویل چې دا و د ډیر هیبت ته وجنه دا خبرې کوي امام قرطبی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دی قال الله تعالی به تو وی ان لبستم الا قلیلا نوې نوې حصار شوی تاسو په دنیا کې نو وخت تیر کړی تاسو په دنیا کې الا قلیلا مگر لږ وخت لو انکم کنتم تعلمون کچری تاسو پویدلې کچری تاسو پویدلې نو ګر تاسو په دنیا کې وخت ډیر لګو دې څه مطلب دی هغه هم دا خبر او کړکان چې مونږ لږ وخت تیر کړی او الله تعالی ته چې او تاسو هم لږ وخت تیر کړی که تاسو پویدلې نو تاسو ته ما خبره وکړله هغې چې دا یوه ورځ یا نیمه ورځ وی نو هغه د هیبت د وجې نه وی او الله تعالی چې ورته دا قلیلا ویلی دی نو د دې نه مراد ټوله زندګي د هغه ده چې پنځوس کاله شپېته کاله داسې مراد ده خو لو کنتم تعلمون که تاسو پوهېدلی چې په دنیا زندګي خو دا پنځوس شپېته کاله ده نو الله تعالی ته قلیل ویل دی په نسبت د مکتهم په نار لانها لا نهایت له د غیر پرختو انتها بیا نشته تاسو په دې دنیا کې لږ وخت تیر کو هغه چې دا لږ ویل دی نو د هیبت توجه نه ویل الله چې د دیو عمر ته قلیل ویل دا په نسبت د دیو چې اوس په جهنم کې پاتې کیږي د دغه په نسبت باندې ویل دی دیو جن امام قرطبی رحمت الله علیه د سی الفاظ ویل الا بستم الا قلیلا نه الله تعالی به ته وای چې نه دې تیر کړی وخت اوس په دنیا کې الا قلیلا مگر لګ هو قلیل بالنسبه الی مکسهم په النار هو قلیل بالنسبه الی مکسهم په النار لانه لا نهایت له الله تعالی به ته چې تاسو په دنیا کې ډیر لګ وخو اوس وګوره جنتیان لکه 50 پېته کال دي نو 50 پېته کال په نسبت دغه ابدي ژوندۍ باندې خوریر کم دي کنه یا انسان جهنم ته لاړ شي نو د په دنیا کې وخت تیر کړی دی پنځوس شپېته کاله دېرش څلوېښت کاله تیر کړي دي نو دا کم دی په نسبت د هغې باندې چې دوی به په جهنم کې ایسارېږي هو قلیل بالنسبة الی مکثهم فی النار لانها لا نهایت له امام قرطبی رحمت الله علیه لو انکم تعلمون که تاسو پوهیدلې نو ډیر خلک داسې دي چې هغه پوه شي په زندګۍ باندې نو دا زندگی خپله ټوله د الله تعالی د دین لپاره خرچه کوي ځکه دا خو لږ وخت دی او بعض خلک بس په دنیا وای کده هم دغه دنیا ده نو دا بیا لګره په نسبت دغه باندې اپا حسبتم انما خلقناکم عبثا دی دا د سر نه کلام دی بهتره خبردار او په دې کې زورنه د منکرینو د توحید او د باس بعد الموت ته د ډیرو خلکو دا خیال لري چې مونږ الله تعالی پیدا کړی یو خو لیکن مونږ عبث یو الله تعالی به زمونږ سره حساب کتاب نه کوي الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې ستاسو دا ګمان خطا دی تاسو عبس او تاسو بې پیدې نه یې پیدا بلکې الله تعالی تاسو د خپل عبادت د پاره او د دین د پاره پیدا کړی او دوباره به ژوند کیږي الله تعالی بر سره د دې هر څه حساب کتاب کوي اپا حسیب تم آیا گمان کوي تاسو انما خلقناکم چې یقینا موږ پیدا کړی تاسو عبسن بی پیدی عبسا لا لحکمت چې تاسو پیدایش کې وسه پیدا او حکمت نه و انکم الینا لا ترجعون او ګمان کوي تاسو چې مونږ ته تاسو راونه ګرځولای شي مونږ ته واپس نشي فتعال الله الملك الحق دا دلیل دی مخکې آیات د پاره حاصل داره تاسو ګمان کوي چې الله تعالی عبس پیدا کړی نو معنا دا کې استفهام انکاری دی الله عبس نه پیدا کړی ځکه فتعال الله الملك الحق پدې کې معنا د علت د رمه قول لپاره دلیل د رمه قول لپاره فتعالى الله الملك الحق نو چت دی الله تعالی الملک بادشاہ دی الحق و حق ذات دی الله تعالی د پاره یقینی حق بادشاہ بادشاہی ثابت ده نو الله عبس کار نه کوي هر کله چې الله بادشاہ دی او چت ذات دی او د الله تعالی بادشاہی یقینی او حق ده ثابت ده نو الله تعالی بیا عوض کار نه کوي لا اله الا هو نشتر حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه رب العرش الکریم رب دې د عرش عزتمن الکریم ډېرې معنی علماو ذکر کړی دي د الله تعالی عرش چې دی کریم عزتمن دی د هغې وجه سره ټول نعمتونه او رحمتونه د الله تعالی چې راځي نو د هغې نه نازلېږي دویم کریم ځکه دی چې د الله تعالی د عرش مقابله څوک نشي کولی او دریم کریم په معنا د خیسته سره دی دا الله تعالی عرش ډیر زیات خیسته دی کما یلیق بشانی و من یدعو مع الله الها آخره او چا چې را مدد شوه د الله تعالی سره بل اله او مددگار ته لا برهان له نو نشته دا غیر پاره سه یقیني دلیل به په غی باندې برهان یقیني دلیل ته وي نو څوک چې د الله تعالی نه علاوه بل چا تر مدد شوی نو دا غیر سره یقیني دلیل په دې باندې نشته فانما حسابه یقینا حساب دغه عند ربه د د رب سره دی انه لا یفلح الکافرون یقینا نشي کامیابیدل کافران کافران نشي کامیابیدل انه لا یفلح الکافرون وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم ته امر دی خو لیکنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر امر دی د د استغفار او د رحم د غختلو امام قرطبی رحمت الله علیه وی وی امره بالاستغفار لتقتدا به الامه دیر لپاره چې یا امت پاغه پسې لتقتدی به الامه دیر لپاره چې اقتدا وکي پاغه باندې امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغفرت دا الله تعالی نه بخنه غختره ته محتاج نه ده کداغي ګناه نشته خو الله تعالی امره بالاستغفار الله تعالی حکم وکړ په استغفار باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته دیر لپاره چې اقتدا وکړي د نبی علیه الصلاه والسلام امت ته اقتدا وکړي چې هغه خپل ګناهونو بخشش وغواړي عام پښتو کې خلک وایي وی تا ته ویم لوري تا ته ویم ګوري ته واور نو دا الله تعالی سره کې خطاب کوي امت ته خو نبی علیه السلام ته ویل دیر لپاره چې دا امت د نبی علیه السلام تابعداري وکړي په دې کې وقل وای رب ای رب زما اغفر بخنه وکي ما ته ورحم رحم رواني وکي وان ته خیر الرحیمین او ته غره د رحم کوونکو نه الله په موږ من رحم وکړه الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه